تاسو د شریعت غږ رادیو ته غوږ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوه په نننۍ راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د سوالونو او ځوابونو خپرونه هم وړاندې کیږي هیله ده ورته ووایه، که پلرونه مو، زامن مو، وروڼه مو، مېرمنې مو، خپل خپلوان مو، هغه مالونه چې ګټلي مو دي، هغه سوداګري چې تاسو یې له سړېدو وېرېږئ او هغه کورونه مو چې ډېر یې خوښوئ تر الله، رسول یې او د هغه په لار کې تر جهاد کولو درته غوره وي، نو بیا تر هغه صبر وکړئ چې الله خپله فیصله درته راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی تجاران به د قیامت په ورځ د فجارو په ډله کې راپورته کیږي پرته له هغه تجاره چې په خپل تجارت کې له الله څخه ویریږي تقوا کوي او نیک عمل کوي او رښتیا وینا کوي د دې حدیث روایت د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د غزني ولایت په قره باغ کې پوسته فتحه څلېرویشت تنه عسکر مړه او ټپیان شول. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې دوې پوستې فتحه د قومندان سرخا په ګډون درویشت تنه اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار ولایت په شاولي کوټ کې د میانشین ولسوالۍ امنیه قومندان له خپلو ملګرو سره ووژل شو. د پکتیا ولایت په احمد خېلو کې شپاړس تن عسکر او پولیس مجاهدینو ته تسلیم شول. اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تیر شپه شاوخوا دوې بجې د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ امنیه قومندانۍ شادي خان کلا او میدانک سیمو کې د مزدورو پولیسو په پوستو باندې د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ بریدونه پیل کړل د معلوماتو په اساس بریدونو تر شاوخوا څلورو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د ولسوالۍ ودانۍ ډېره برخه ویجاړه او د نظام قراول پوسته په بشپړه توګه فتح شوه. دغه راز څوارلس تنه عسکر ووژل شول، لس تنه نور ټپیان دي. همدارنګه یو ټانګ او په ډېره اندازه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په نښتو کې دوه تنه مجاهدین سربېرن ټپیان شول. همداراز د یاد ولایت د مرکز اړوند ارباب کلا سیمه کې په مزدور پولیسو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو برید داسې مهال ترسره شو چې یاد پولیس له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو خبر وايي د برید په پایله کې اووه تنه پولیس ووژل شول په نښته کې مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ اړوند قرغان تپې او حاجي امام الدین درې لارې سیمو کې د شریرو اربکیانو په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده او ځپونکي بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د بریدونو په پایله کې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې دغه راز څوارلس تنه اربکیان ووژل شول د وحشي قومندان سرخه په شمول نهه تنه مرګوني ټپیان شول. په پوستو کې له دښمن څخه ډیری وسلې او مهمات او ګڼ نظامي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل. په نښتو کې د الله تعالی په فضل سره مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند د چنار په سیمه کې پرون ماسپښین د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ د امنیه قومندان لالاګي په ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې قومندان لالاګی له خپلو ملګرو سره ځای پر ځای ووژل شو. قومندان لالاګی چې په اخلاقي فساد او وحشیتوب کې یې خورا شهرت درلود، د مجاهدینو تر تعقیب لاندې و، چې پرون ماسپښین په یاد چاودنه کې ووژل شو او مظلوم ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند د یاد ولایت د ارغسان ولسوالۍ اړوند د بالاجړۍ د بوکي په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر درو بجو پورې دوام وکړ د برید په پایله کې د پوستې دیوالونه تخریب، شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، درې تنه نور ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د ژړۍ ولسوالۍ اړوند د کولک په سیمه کې پرون غرمه یولس نیمې بجې د همدې سیمې د پولانو د پوستې د قومندان غمي په کورولا موټر د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله مزدور قومندان له خپل ساتونکي سره ځای پر ځای قتل او موټر یې وسوځول شو همداراز د میوند ولسوالۍ اړوند د بند تیمور سیمې ته څیرمه کندهار ته پر غځېدلي سړک د مزدور دښمن په رینجر موټر د کمین په ترڅ کې د راکټ په مټو وویشتل شو په پیښه کې موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د پکتیا ولایت احمد خېلو ولسوالۍ کې شپاړس تن عسکر او پولیس د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سارا او مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر وايي یاد کسان د حقایقو په درک کولو او د دعوت او ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغیړن سپ نه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول. یادو عسکرو ژمنه وکړه چې نور به د ګوډاګۍ ادارې سره اړیکې قطع کوي او د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته به دوام ورکوي. د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ اړوند اسلم شاه سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلومات له مخې په دغه برید کې دوه تنه اربکیان ووژل شول درې تنه نور مرګوني ټپیان شول. دغه راز یادې پوستې ته په راتلونکي کومکي قوه هم مجاهدینو برید ترسره کړ. په دغه برید کې هم د دښمن یو ټانګ ویجاړ دوه تنه عسکر ووژل شول دوه تنه نور ټپیان شول په نښتو کې یو تن مجاهد هم ژوبل شو همداراز د یاد ولایت د جانخیلو ولسوالۍ اړوند جلالزو سیمه کې د مزدورو پولیسو د قمندان حبیب په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ نوموړی قمندان مرګونی ټپي شو د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند دولارې سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په حواله د برید په پایله کې څلور تن اربکیان ووژل شول او د پوستې د قومندان په شمول درې تنه نور مرګوني ټپیان شول په جګړه کې دوه تنه مجاهدین هم ټپیان شوي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف اړوند سیمه کې د شریر اربکیانو د قومندان میرویټ د سپرلۍ په سرپ موټر د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وشوه د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې موټر ویجاړ نوموړی قومندان له یو تن ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو همداراز د یاد ولایت اړوند د چاربولک ولسوالۍ کې درې تنه پولیس له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر وايي یاد پولیس د حقایقو په درک کولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغیړن ثبت څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول. مجاهدینو یې تود هرکلی وکړ او د آرام ژوند کولو ډاډ یې ورکړ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرخدوس په سیمه کې بیګا شپه دوې بجې د مزدور اربکیانو په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل د بریدونو په پایله کې په پوستو کې څلور تن اربکیان قتل او د پوستو ټاورونه یې تخریب شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د واشیر ولسوالۍ اړوند د شراب هوایي اډې ته څیرمه د مزدور اردو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل پاتې یې په تیښته ولاړل په پیښه کې له دښمن څخه دوه کارملي ټوپکونه هم ولجه شوي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د پوپلزو په سیمه کې لشکرګاه ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اته بجې د مزدوري اردو په شوبله د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د میدان وردګ ولایت جلګې ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ او د مختار په نوم پوسته باندې د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره شول. د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته دروند زیان واوښت. دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ اړوند د چهارشنبې په سیمه کې مزدور دښمن د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلې یوې پوستې پښې سپکې کړې دي. د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر ولکې لاندې راغله. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ مرکز ته څیرمه بیګا شپه یوه بجه د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په درې امنیتي پوستو وسلهوال بریدونه پیل کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، تابو یو ساعت یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې یوه پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت یو تن مزدور عسکر ژوبل، پاتې یې په تیښته ولاړل. په پوسته کې له دښمن څخه یو پیکا ماشیندار، یو راکټ، دوه موټر سایکلونه او ګڼ شمیر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د کابل ولایت چاراسیاب ولسوالۍ اړوند سیمې څخه د رشخور په فرقه د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ د معلومات له مخې توغندي په ټاکل شوي هدف ولګېدل او په مهال یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل او وروستی خبر دا چې د غور ولایت له شهرک ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د میناري جام په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ. له برید سره سم مزدور دښمن په تیښته ولاړ او پوسته یې فتح شوه. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. ای سربازان اردو بیایید در شکست امریکا هم آرمان و هم پیمان شویم و خاک خود را آزاد بسازیم په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي امارت له ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب سره لنډه مرکه کړې هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ شاغلی مجاهد صاحب دا چې بیا هم د سوالونو او ځوابونو په خبرونه کې را سره برخه لرئ او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایاست ډیره مننه کوو تر هر څه مخکې که د شریعت غږ راډیو اوریدونکو عوام ولس ته د کابل ادارې د دې شعارونو چې ګواکي طالبان سوله نه کوي او همداراز د هغو پرلتیانو په اړه څه توضیحات وړاندې کړئ چې له هلمند راغلي او په کابل کې ناست دي آیا دوی رښتیا هم سوله غواړي بسم الله الرحمن الرحیم حامده ومصلیه اما بعد په دې اړه خو ډیر ښکاره دلایل وجود لري چې د کابل اداره د شعار تر حده خو به د سولې نارې وایي ولې په واقعیت کې دوی هم د بهرنیو د اشغال دوام غواړي او هم دا کوم جریان چې روان د افغانستان د مشکلاتو سره مخ ده هم د دې دوام غواړي ځکه اوس داسې کار د کابل اداره کې راټول سوي ټول جناح جناحونه او یا هغه اړخونه هغه په تاریخي لحاظ د افغانستان لپاره د کومې لوی کارکردګۍ پس منظر نه لري ټوله پوهیږو چې دا خلک دي چې هم په افغانستان کې شخړو ته لمن وهلې هم د پردیو مفکورو واردولو ته کار کړی او هم افغانستان د آبادۍ په نامه او د پرمختګ په نامه د اسلام ضد جهاتونو په ګیر کې ورکړی لکه موږ تاسو وینئ د کابل اداره کې اوس ډیر مهم پوسټونه د کمونستانو په لاس کې دي د کمونستانو بګراوند ټول ته معلوم ده چې د هیواد سره غو څه ډول کار کړی او څومره د هیواد ته اخلاص ښودلی همداراز کوم خلک چې له غربه راغلي دي هغوی هم په غربي مفکوره باندې روزل سوي او غواړي افغانستان هم یو له هغو هیوادو کې چې هغه له دین او مذهب او له خپلو اصیلو عنعناتو فرهنګ څخه خلاص وي په یو غربي ټولنه باندې واړوي او عقیدې نه منسلخ کړي همداراز یو تعداد هغه شوبګران چې هغه ټول امرار او ژوند په غلا او چورو پاټکو نیول او غصب او رشوت باندې کړی هغه هم د خپل ځان د پړسولو او د امرار معاش لپاره په سیاست کې د بقا او دوام لپاره هڅه کوي چې دغه حالت په خپل حال وساتي له ټولو نه مهم دوی ته د اشغالګرو شتون دی چې باید اشغالګر وي چې څو دوی ته تنفس ورکړي او د دوی لپاره یې د اشغالګرو شتون د اکسیجن معنا لري نو دوی هڅه کوي چې هم اشغال په خپل حال پاتې شي هم خدای مکړه مجاهدین تسلیم سي دوی ته غاړه کېږدي وسله په مځکه کېږدي او د خپل ازادۍ غوښتنې له شعار هم تېر سي او په عنوان کې هسې یو پوښ ورکړي چې موږ ګنې حکومت اسلامي سو موږ راغلو او جنګ نه غواړو هېواد ودانه وو بې له دې فکر وکړي چې د هېواد موږ ولې وران کړی دی د هېواد د کمونستانو له قدرتا نه وروسته چې په کنډواله بدل سو خو موږ بدل کړ که موږ کمونستانو سره مقابله نه وای کړې د روسانو اجندا او مفکوره مو منلې وه ولې به هېواد ورانېده ولې به زموږ هېواد کې روسي بمونه غورځېدل او په کنډواله به یې رابدلاوه ولې به مهاجرت ته اړ کېدو همداراز که چیرې موږ غوښتلی چې د امریکا موخې او اهداف په آرامه سره دلته تطبیق سي بیا اوس هم د موږ هیواد نه ورانېده ټول شیان به هم برحاله ولا به پرمختګ هم کړی په مادي لحاظ ولې په معنوي لحاظ به موږ استقلال نه درلود د موږ اسلامي ارزښتونه به تر خاورو لاندې وو او دا اوسنۍ شعور چې افغانان یې الحمدلله په اسلامي برخه کې لري او مسلمان پاتې اقلا دا به دا ایمان به له موږ سره نه و دا به ټول ځای سي نو سوله په شعارونو په دوکو په پریبونو باندې نشي راتلای د کابل ادارې هر حرکت او هر اقدام چې موږ ګورو هغه د شعار تر حده پورې ده او فریب ده دوکه ده تاسې وګورئ د علماو په نامه یو ځای بل ځای جعلي ناستې، هغو ته برنامې ورکول، په خوله کې خبرې ورکول او لیکلې مقاله د فتوا په نامه په لوستل بیا په سعودي عربستان کې داسې غونډه جوړول چې هغه حکومتي کسان پکې حضور ولري او په یو جهت خبرې وکړي او له سره اشغال یاد نسی امریکایان یاد نسی دلته څه بدبختۍ روانې دي د خارجیانو لخوا دلته هیڅ اشاره ونسی صرف تمرکز په طالبانو د دې په مبارزه باندې وسی دغه دوکې لرای ښکاره کوي چې دا د سولې لپاره ګامونه نه دي دغسې ځینې حرکتونه چې دوی په عنوان د پرلتیانو را پیل کړي دي یا په عنوان د ځینې سوله غوښتونکو باندې را پیل کړي دي هغه یوازې د هغو هدف هم د طالبانو د مجاهدینو ټکول دی د فعلي جهاد متهمول تر پردیو پورې تړل او د بېګانه اجندا یې بلل د هیواد ازادي او استقلال دی پاکستان پورې تړل او د پاکستان غوښتنې بلل دغه شی د دوی شعارونه د موږ ستر اوسه پورې اوردا په خپل د دوی هویت ښکاره کوي چې دغه حرکتونه هم د امریکې له خوا تمویلېږي او یا بلواسطه د یو له خوا اجندا ورکول شوې ده او دغه د اهداف شاوخوا کې حرکت کوي هیڅکله هم دیونه سي هیواد هم اشغال د موږ بهرني ځواکونه نه غواړو د هیواد باید آزاد سي افغانان سي جهاد کوي یا مقابله کوي جنګ کوي حق ده باید د اشغالګر قوتونه خپل قوتونه وباسي په افغانستان دا غوښتنه دوی نه کوي که کوي هم ډیر په احتیاط کوي په یو پوه کوي او مخامخ د مجاهدینو متهم ول او د اسلامي امارت د مجاهدینو پورې تورونه لګول ډیر په ښکاره کوي دا په بله جوه ته چې دغه حرکتونه او پرلتونه او دا دغه پخوانیو سنګوریانو اربکیانو هغه دسیسو لړۍ د سره ډیره وخت د اشغال سره سم را روانه ده خو نتیجه نه ورکوي موږ تاسو یې وینو که دغه سي جعلي حرکاتو جعلي نمایشي غونډو جعلي کمیسونونو ناستو نتیجه ورکولای دا ډیر پخوا شروع سی او تاسو په یادی د کرزي په وخت کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ د سولې په نامه یو کمیسیون جوړ شوی و خلک به دعوت اول تسلیمۍ ته موږ ولیدل چې خلک تسلیم نه سو هم جبهات زیات سو هم جهادي صف تقویه سو هم اتحاد او اتفاق د مجاهدینو ترمنځ لا زیات سو دوی ته کوم شی په لاس نه دی ورغلی تر ننه پورې نو دا ځکه چې دغه شعارونه ټول په غلطه دایه باندې بنا دي د دوی تر شا نیت نشته د تر شا اخلاص نشته دا خلک نه غواړي چې امریکایان ووځي ځکه غوښته نو کله چې اسلامي امارت ته غواړي چې امریکایان د افغانستان نه ووځي یا امریکایان سره مخامخ د خبرو خبره کیږي ولې دوی حساسیتونه ښیي ولې دوی وارخطا کیږي ولې دوی خپل ژوند امریکایانو پورې تړلی بولي که چیرې دوی رښتیا د ملت خلک وي د ولس رښتیا لکه دوی ادعا لري راوستي وي دا ولس د دوی تر شا ولاړ وي یا اقلا دا ولس رښتیا دوی ته رایه ورکړې په پښو یې درولي لکه څنګه چې دوی دعوا کوي نو له ولس نه بله ښه د اعتماد مرجع بله دوی ته چیرې ده نو د امریکایان دې ووځي دی دا بیا ځان ته وګوري چې څومره امرار معاش کولی شي څومره د ولس د دوی محافظت کوي واقعي خبره دوی ځان درکړی دی ولس په آینه کې ځان ګوري چې که چیرې اشغال نه وي نو د ولس لخوا دوی دی محاسبې سره مخ کیږي ځکه د اشغال لمن نیولې هغه ځان ته نجات بولي داسې ځینې شریرې ډلې چې په افغانستان کې له شره ما سوه بل څه نه دي کړي له فساده ما سوه له رشوتو له غصبو چورو ترار ما ثواب بل څه نه دي کړي هغه خلک هم هڅه کوي چې خپل بقا او ژوند اشغال په دوام کې وساتي نو اسلامي امارت مجاهدین دغه شعارونو ته اهمیت نه ورکوي او دغه دسیسې او پروسې او جریانونه چې دي تصویر له مخې د امریکانو په سپورټ په لار ورځي دا هم نتیجه نه ورکوي د موږ نو جهادي صف کمزوري کوي شي نه د موږ دایه له موږ اخیستل شي نه زموږ انګیزه کمزوري کولی شي او نه زموږ د توري زور کمولی شي دا واضح خبره ده دا د اسلام ان شاء الله اطمینان امت ملت ته ورکو ټول افغانانو ته ورکو او ټول مسلمانان چې موږ د جهاد حمایت کوي هغه ته ورکو چې دغه څه د سي د موږ د قربانیو مخه نشي مجاهد صاحب ستاسو په اند د کابل اداره د سولې په شعارونو او نارو کې څومره خپلواکه ده د کابل اداره خو له سره خپلواکي نه لري کله چې دوی د اشغالګرو تر وزرو لاندې راغله په قدرت کې قدرت ته ورسول سو پاته سول تر ننه پورې د دوی یو ګام هم خپلواک نه و تاسې به لیدلي وي کله چې هغه پخوانی د دوی په اصطلاح جمهور رئیس کرزی له واکه لرې سو په خپله اعتراف وکړ چې درې کاله زما حکومت او حکومتداري د امریکې سفارت نه خلیلزاد راته چلوله ما به صرف لیدنې کتنې له سپین ګیرو خلکو سره کولې بل د افغانستان په اړه چې کوم کتابونه لیکل سوي خپله غربیانو لیکلي چې ډېری یې ډېر ښو معلوماتو ته لاسرسی لري په استخباراتي کړیو کې پاتې سوي د هغو معلومات تاسې ولولئ په خپله درته معلومیږي چې د کابل اداره د اوسنۍ جوړښت څخه پخوانی ترکیب را روان ده او افغاني اشخاص پکې تیر بیر کیږي دا ټول مزدوران دي دا ټول د پردو خلک دي دا ټول د امریکې تر امر لاندې د هغو تابع دي د هغو د غوښتنو نه یوه سرغړونه هم نشي کولی او اوسنۍ اداره چې کله منځته راغله تاسې به ښه یاد وي دا تاریخي واقعیت ته دا مه ویروي دا به راتلونکي نسلونو ته باید انتقال سي د خپل کار په دومه ورځ باندې د امریکې سره د خرڅلاو تړون امضا کړ سره د ټول ملت د دې مخالف و دوی د سیسه او تزویر ورته جوړ کړ بس موافقه په یو نوع باندې د ځینو اشخاصو او افرادو سره غلو راهزنو غاصبینو چورت سالارانو جنگ سالارانو مفسدینو شر فساد دا ټول سره راټول کړي او موافقه یې واخیسته ځینې دغه په اساس باندې افغانستان د خرڅلاو تړون امضا کړ نو داسې یوه اداره چې په دومه ورځ خپل قدرت وطن خرڅولی شي کله خپلواکه ده هغه ته مخامخ د امریکې د سفارت لخوا نه اشاره ورکول کېږي امر باندې کېږي نهیې کېږي بل د دې خپلواکي تاسو دلته وګورئ څومره لوی لوی بمبارونه وسو څومره افغانان شهیدان سو روغتونونه بمبار سو مکاتب بمبار سو مدارس بمبار سو غونډې بمبار سوې کلی بمبار سو د تیر ورځ وړمه ورځ د قندوز بمبار سیمه به تاسې ولیدل چې ملکي خلک پکې شهیدان سو د دغو جنایت په وړاندې یو وړکی عکس العمل نه ښودل په خپله د دې معنی لري چې دا خلک امر سوي په دې باندې چې داسې کار به نه کوي د امریکایانو په وړاندې به هېڅ عکس العمل نه ښيي د هغو هېڅ عمل ته به بد نه وایي که هر څه یې کول په دې هېواد کې نو د دې معنا دا ده چې غلامي له دې نه پورته غلامي بیا چی کوي ولې غلامي مفهوم لري په دنیا کې او په کوم کتاب کې چا لوستی وي او بد کار وي نو دې نه پورته غلامي نسته له دې نه پورته مزدوري نسته د بېګانهګانو دپاره له دې نه پورته د عدم خپلواکي نست نه د خپلواکۍ شعارونه ورکول د خپلواکۍ خبرې کول د غلامانو له خولې نه راوتل دا بالکل د تعجب وړ د افغانان ټول په دې باندې پیږي د دې خپل کارپوهان هم په باندې پیږي د دې خپل هغه خلک چې واقعیتونه یې درک کړي اګر که له مجبوریته پکې درک ناست دي د پوهنتون استادان دي مثلا پوه خلک دي په تعلیمي ادارو کې بوخت خلک دي ځینې نهادونو کې بوخت دي هغه ټول وخت په خپل باندې اعتراف کړی چې استقلال نه لرو خپلواکي نه لرو امریکایانو موږ سره ناخیستې دي یوه په ولکه کې د پارلمان وکیلان یې دغه شعار ورکوي نور اړخونه د خبرې په دې باندې اعتراف کوي نو دا په خپل د خخ دلایل چې دی خپلواک نه دي دی مزدوران دي پردوی خلک دي لکه څنګه چې کمونستان د شوروي اتحاد په ولکه کې وو هغه سي استعمالېدل دغه برنامه یې غوښتل په افغانستان کې عملی کی او کمونستي مفکوره په افغانانو باندې وتپي دغه سي دغه غربیان هم دلته راوړل سوي دي د اشرف غني نیولې تر هغه عدنان ماموره پورې سي استخدام سوي ټول د غربي اهدافو لپاره کار کوي دغه د اشغال د مخو تر ترلاسه کېدو لپاره کار کوي دا هیڅ کله خپلواکي نه لري خپلواک داسې نه وي نه دا ملت دومره ړوند د خدای دې نه کوي نه دا ملت دومره بې ضمیره ده چې دا پردي اشخاصو پردي غلامان ونه پېژني که خدای نه خسته داسې ورځ راغله چې دوی ونه پېژندل شي دا ملت مړ ده او ان شاء الله د سینه د ملت ویښ ده بیدار ده په ملت کې ویښ زمیرونه دا ډیر ښه پیژني چې د امریکای غلامان دي شعارونه او خبرې ټولې دروغ دي له حقیقته لرې دي چې امریکا ورته وایي هغه به دلته کېږي یو شمېر هغه کړۍ چې په رسنیو کې یا په خواله رسنو کې راښکاره کېږي د دې نظام په دفاع کې درېږي یا د دې هر ناروا خبره توجیه کوي او هر ناروا اقدام توجیه کوي دا غلامي او بردګي هم توجیه کوي هغه په خپل هم پروتکول شي د هغه د خلک چې روزل شوي دغه سه ناکام دي تربیه یې دغه سه ناکام شوي چې هغه د استقلال په نامه شي پیژنې نه هغه د ازادۍ په نامه شي پیژنې طبعا دغه وضعیت ورته ښکاري خو عام افغانان ازاد افغانان باضمیر افغانان مبارزین مجاهدین او مخلصین د هیواد هغه د اداره او د افراد ټول ډیر ښه پیژني او پیغولیږي نه ان شاء الله که رښتیا امریکایان وغواړي چې اشغال ته د پای ټکی کښېږدي په داسې حال کې بیا ستاسو پیغام ولس ته څه دی نو امریکایان باید هم اشغال ته د پای ټکی کړي امریکایان بل لار نه لري امریکایانو څه په لاس کې درلودل او څه په وس کې درلودل هغه کړی دي بمبارونه یې کړي زندانونه یې له افغانانو ډک کړي وحشتونه په بیلا بیلو نامو باندې کړي چې تاریخ به شرمیږي ماشومان شهیدان کړي ښځې شهیدان کړي علما شهیدان کړي سپینګری شهیدان کړي په ودونو یې بمبارې کړي په شفغانو یې باندې بمبار کړي په کلینیک یې کړی په مدرسه یې کړی په مکتب یې کړی په ښار و بازار یې کړی اوس هم دوام لري نو کوم وحشت چې د انسان تصور کوي یا په انسان تاریخ تاریخي سابقه لري دوی دلته تکرار کړي او کړي دي ولې داسې دوی بیا بریالي نسول خپل هدف یې ترلاسه نه کړای سوای اوس مجبور دي دوی باید د مقصد دی اشغال د پای ته رسیدو لپاره فشار ومني او خپل ناکامي باندې اعتراف کړي دا جګړه دوی غزولې نه شي موږ پوهېږو چې دوی دې جګړې لپاره د ورځې ورځې محاسبه کوي موږ درک کوو چې دوی د دې جګړې د بار د پورته کېدو لپاره د خپل ملت له محاسبې سره مخ دي د پارلمان د محاسبې سره په امریکا کې مخ دي او د نورو ګوندونو حلقو او نړیوالو سوالونو سره مخ دي ځوابولای نه شي نو دوی مجبور دي چې د افغانستان اشغال ته د پای ټکی کېږدي دا که په زور سره یې هم ورته آماده وي چې په زور سره دوی له دې هېواده باسو انشاءالله لکه څرنګه چې یو لک ځواکونه دغه پنځلس زرو ته رارسولي دا نور هم دې ته مجبورېږي چې باید ووځي او که چېرې دوی بیا درک کړه شعور یې درلود غوښتل چې د سیاسي دیپلوماټیکو لارو نه مسله را سره حل کې هم اسلامي امارت خپل آمادګي ورته ښودلې ده نو هغو لارو نه هم کېدلی شي اشغالګر بې له دې چې اشغال ته د پای ټکی کېږدي بل لار نه لري په دې یو صورت کې چې اشغال پای ته رسېږي اسلامي امارت څه په وس کې وو د ولس کلو په جریان کې د قربانۍ له وسه کېده چې د هیواد د ازادۍ او استقلال او دیني ارزښتونو لپاره یې ورکړي هغه یې ورکړې ده په ځان باندې قرباني ورکړې په خپلوانو باندې قرباني ورکړې زندان یې قبول کړی هجرت یې قبول کړی ستړیا یې منلې اوس هم قرباني روانه ده روزمره قرباني ورکوي او د ډیرو سختو فشارونو او تکلیفونو او زحماتو سره رهبري نه تر ټیټه افرادو پورې ټول مخ سوي او تحمل کړې ده دا د دې ولس او د دې خاورې دپاره و د الله جل جلاله د رضا دپاره و چې دغه ولس په اسلام کې پاتې سي دلته اشغال لمنځه لاړ شي د کفر سلطه ختم شي او دا هیواد د خپلواکۍ او ازادۍ په نعمت برخمن شي دې لپاره د دې هیڅ هم په ملت باندې ده چې بیرته د خپل مجاهدینو چې اشغال کله ختميږي د مجاهدینو د داعیه اسلامي حاکمیت ته د دې کلک حمایت وي اسلامي حاکمیت تنها د مجاهدینو غوښتنه نه ده یعنې د خلکو غوښتنه نه ده چې وسله په لاس کړي د ټول ملت غوښتنه ده د اکثریت ملت غوښتنه ده که ځینې منحرفین داسې وي چې هغه په ناپوهي کې په اسلامي نظام په ارزښت نه پیږي یا یې مزایاوې نه وي لیدلې درک یې نشي کولی هغه مستثنا دي ولې عام ولس مسلمان ده علما په دې ولس کې شته دیني تاریخي سابقه لرو نو زموږ هیواد ماسې ولې اسلامي حاکمیت بل نظام نه قبلوي پردي مفکورې نه قبلوي پردي سیستمونه نه قبلوي دلته به یوازې هغه سیستم وي چې هغه اسلام منلی هغه سیستم به عملی وي چې هغه اسلام ته جایز وي هغه د موږ د قرآن او سنت او شریعت مطابق نو مجاهدین هم د خلکو نه غوښتنه دا کوي چې بیرته د الله تعالی جل جلاله د شریعت سره ټول هم حمایت یې وکړي هم پرې راټول شي په شریعت باندې د شریعت احکام د شریعت قواعد او قوانین زموږ دپاره د عزت مایه ده زموږ دپاره د آبرو د سرلوړۍ مایه ده د دې نه باید کلک حمایت وکړي او ولس باید خپله اتحاد وساتي له شرق تر غربه له شماله تر جنوبه ټول هېواد هر قوم هر ژبه هر توکم هر طایفه او هر خیل باید یو له بل سره متحد پاتې شو د دې هیواد په حدودو کې د یو سالم نظام پلوي وکړو داسې یو نظام چې هره برخه د دې هیواد پکې وي هره برخه خپل حقوق پکې مسؤل وګڼي له غصبه پکې خلاصه وي له غلا پکې خلاصه وي له بې امنۍ پکې خلاصه وي له رشوته پکې خلاص وي او لاسې ظلم او تعدا او وزن او جبر له دونه پکې خلاص وي عدالت تامین وي په دې ملک کې هغه د شریعت په چوکاټ کې کېږي د شریعت تر سوري لاندې کېږي نو کوشش باید ټول ولس دا وکړي خصوصا ځوانان په دې کې ډېر ډېر مسولیت لري چې هم په شریعت ځان پوه کړي هم د شریعت نه کلکه حمایت وکړي او کله چې اشغال ختمیږي په دې ملک به اسلامي حاکمیت راځي اسلامي حاکمیت به د ټول ولس لپاره امن راولي هم به ابرومندانه ژوند ته زمینه مساعدوي هم به انشاءالله له نړۍ سره له هیوادونو سره له ټولو هغه هیوادونو چې موږ اړتیا ورته لرو د نړۍ ټولو هیوادونو سره حتی موږ د نیکو ښو روابطو غوښتونکي د دې روابطو په داخل کې چې هغه اصول منل سوي په نړیواله سطح مشروع دي په شرعي سطح هغه اړیکو په داخل کې به د نړۍ سره تعاملات لرو اقتصادي پرمختګ بم لرو تجارت بم لرو مسؤلیت بم لرو همدغسې د افغانستان به انشاءالله د اوس ډېر منابع لرو یا شاوخوا هیوادونه هم احتیاج لري چې موږ له موقعیت او جغرافیې نه د خپل تجارت لپاره استفاده وکړي دا باید په سالم ډول باندې خدمت ته وړاندې شي چې هم موږ نفع ویسو افغانان په هغه مشروع چوکاټ کې چې چښتنانې موږ او هم سیمې ته نفع ورسېږي به یو تجارتي مرکز واوړي چې هېواد هم د دغو ټولو بدبختیو خواریو زغماتو چې تېر کړي دي هغه جبران بیرته وکړي هم هېواد آباد سي هم خلک سوکاله او آرام ژوند وکړي په تعلیمي برخه کې پرمختګ وکړو په ټکنالوژي برخه کې پرمختګ ولرو په شرعي برخه کې علوم په معیار لوړ سي د علماو سطح د علم په زیاته سي داسې ټول اقشار ټول افراد د هیواد خپل حقوق برخمن سي او د اسلام تر پیرغ لاندې یو له بل سره ورونه سو متحد سو او له ورورګلوی نه بل شعار ونه لرو ورور بس دا شعار باندې سره راټول سو نور توایف او کوایف او جهتونه او قومونه دغه تعصبات چې د دومره د اشغال په زمانه کې د تپکا وال سوي لمن وال سوي را پارول سوي دي د دې د بیرته دفع لپاره د دې ټولو د محو لپاره د لمنځه وړو لپاره ټول ولس باید سره ولاړ سو یو موټی سو دغه د موږ غوښتنه ده د موږ پیغام د ولس ده د ولس سرلوړي او د موږ سرلوړي یوه ده چې هغه په اسلام او په شریعت کې راځي باید د دې دایې نه کلک حمایت وکړو